اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په مطلب د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب د آیاتونه د کتاب دی و قران مبین او د قران مبین د واضح دی یا مبین بیانونکي ربما ربما يود يود الذين كفروا ډیر کرتی ارمان بو کیا خلک چې کوپر کړه دي لوکان مسلمین کار چې وي دی مسلمانان دار هم پرې د ریا کولو چې خوري وي تمتعو پیدي واخلي ویلیم الامل غافل کړی دی لره امیدونو د دنیا آبکو دا بکو دا بس د پاسه پیرا فسوف يعلمون زرد چې پوه بشي دیو وما هلکنا من قريه نه ده هلاک کړی مونږ یو کلیواله ولرا الا ولا مگر دا هو د پاره او کتاب لیک معلوم مقرر ټیم مقرر چې الله عزت په دې ټیم دی ورکوم ما تسبق امتي نمخ کیږي هیڅ یو ډله اجلا د نړۍ خپل نه و ما یستاخرون او نشي رستو کیږي او ما یستاخرون او نه رسو کېږي د خپل نېټې نه وقالو وی دی یا ایو الذی هغه کسان نزل علی الذکر چې راغلی پتا باندې قران انک لمجنون یقینا ته لیونه په خپل ګټه او تاوان نه په خپل عزت نه یو لګیای لو ما تاتینا بالملائکه ولنا راوړی ته پرشتي مونږ ته ان كنت کید من الصادقین د پرشتونو نه لما تاتینا بالملائکه ولې نه راولې ته پرشتي د خپل تصدیق د پاره یا د خپل ډلې د پاره ستا ډله نشته ملګری دي نشته نو ته چې د الله رسول یې په کار چې تاسو پرشتي ګڼه یو ډله تلې راتلې یا موږ دین منو چې ته د الله رسول نو په کار دی چې تعالی الله پرشتي را لګلې هوې جو او دا د الله رسول دې موږ منو او چې عذاب راشي بیا به دیو ته پکې مولت مولت نه پرشته چې راځي او نه منای نو بیا خو درځو غب ته بیا پکې څه نشته ان نحن نزلنا الذکر یقینا موږ را لګل قرآن څه ذکر او د نبی له سلام جمعات کې به سوي حلق الذکر حلقې د ذکر وي الا الا نه ذکر ذکر څه دی قرآن دی قرآن اي امام بخاري باب تړي باب په ذکر باندې تړي بیا احادیث د علم راوړي حدیث د فضیلت د علم راوړي معلومیږي دا چې ذکر نه مراد څه دی علم د قران دی سره علم د قران دی وان له لحافظون یقینا مونږ یو دی حفاظت کوونکی په دې کې څوک تغییر تبديل نشي کولای كذلك دغشان الله نسلكو چلو مونږ دي قران را په قلوب الذين بزردا خلق کې المجرمين چې مجرمان دي یا نسلکو چلو دی انکار او مخالفت لرا په قلوب المجرمين په زړه د مجرمانو کې اے الله وی باطل پرس به نه مني خدا قران با بیانېږي چديږي ودی په منځ کې او یا دا چې دا مخالفت او انکار کول الله دې مجرمانو په زړونو کې الله یې چلوم لا یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران باندې وقد خلت یقینا تیر شوی دی سنت الاولین قانون د پخوانو خلکو مخینو خو قومونو نو منل نو الله زما عذاب راغلی نو دا مکی والا کنه منینو الله دې د پرم زما حق قانون دی ګوره ولو فتحنا عليهم الله وی کچری کولاو کوم په دی باندې باب من السماء دروازې د اسمان په زولو دی شروع شي پیا پای کی عروجون چې برخیږي اے چې دی د قران د کم ځای ناراضي زو ته دروازه کولاو کوم دی بر را روان شي راځي دی اسمان کې سکی دا غزه معلومي نو بیا هم د حرامیان ایمان نه راوړي کال ته رام شي لقالو نو وی بدی انما سکرت یقینا بند کړی شوی دی ابصارونه نظرونه زمون نو کو دا چا په مونږ جادو کړې څنګه مونږ اسمان ته راوړ الله کو زه دروازه کولاو کوم چې بر راشي دی یقین د دی ورځي دی وې دا خو په مونږ جادو شو بر سړی څنګه راځي بیا نه مونږ دي سره بل نحنو قوم مسحورون بلکې مونږ یو قوم جادو کړې شوی په مونږ باندې جادو شوی دی لکه بر اسمان ته څنګه راځي ولقد جعلنا فی السماء یقینا ګرځولې الله ویم پیدا کړی په اسمان کې بروجن پړاونه یا بروجن ستوري غټ وزیناها خسا کړې د موږ د اسمان لناظرین کتونکو ته وحفظناها ساتلې دې موږ د اسمان لره من کل شیطان د هر شیطان رجیم رټلې شي نه الا من استرق السمع مگر چا چې کې خو د غوږ فغلا باندې فاتبعه نور پسې شي په پسې شهاب هغه لمبه مبین خکارا زلیدونکي مبین والارض مدناها ازمکه غړول مونږ دې ازمکه الله ازمکه مونږ غړول والقینا فیها او یخی دې مونږ په دې ازمکه باندې رواسي مضبوط قرونه وانبتنا فیها او زرغون کړی دې مونږ په دې ازمکه باندې من کل شین د هر یو شی نه موزون په اندازه باندې موزون اندازه هر یو شی خپل خپل اندازه ده یا موزون په قطار قطار په وزن وجعلنا لكم او ګرځولي موږ تاسو لپاره فيها په دې ځمکه کې معايشه اسباب د ژوند تیرولو ومن لستم له او نه یې تاسو له دې لپاره برازقین دی مخلوق له رب رازق رزق ورغونګي له یا نه یې تاسو له دې الله لپاره برازقین رزق ورکونکي څه مطلب الله روزي رسان دی الله تاسو نه رزق نه غواړي دا مطلب و ان من شيء نشته هیڅ یو شی یو ملستم نه تاسو له دي مخلوق د پاره به رازقین رزق ورکون کی و ان من شيء نشته هیڅ یو شی الا عندنا مگر زمو سره خزائنه خزانی داغی دی دا هر شي خزانی الله وی زما سره دی خزو د بچو د صحت د بیمارو د عذابونو او د نعمتونو د مالونو د خزانه الله زما سره دي وما نو الله پاک نو موږ له په یو ځل راکې غنیو بلار به ته اصل کې وي درنی د ډکی د وبونه فانزلنا یا لواقحه را لګوم الله وی اواګانی او پورته کون کی دغه وریزو لواقحه وریزو لا پورته کون کی فانزلنا نور اورو مونږه ارسلنا الريح رياح را لګو موږ واغاني لواقحه پورته کوونکې دی وریزو فانزلنا من السماء ماء را ورو موږ د برینه ما ان باران فاسقیناکم نسکو پتا سبحانه موږ وما انتم له نه تاسو دي له بخازنین جمع کوونکې چا پلار وبزن له جمع کولې چې دا وب الله را ورو له چې تاسو ځان را ځان له پخپل زر را ورو مو ځان له څه کوي جمع کوي پټې کوي چا پلار جمع کوي چا به پسې منګي اخیستې او چا به پسې جیک اخیستې او ځا امیرانو غټو خلکو پسې غټ غټې ټینکې جوړې کړې زمونږ وبه دل نه درکو نورې بس خلاص دې غریبانو بس کولې الله بیا زبز مکه کې جمع کوم او ټول تینه مزي کوي و ان لنحن نحيي يقينا من ژوندۍ کول کو نو میتو مړ کول کو و نحن الوارثون موږ ویل میراث وړونکي دې ارزو ولقد علمنا المستقدمين یقینا مونږ ته معلوم دي مخکې کېدونکي ستاسو نه کوته ستاسو نه ولقد علمنا المستاخرين مونږ ته معلوم دي المستاخرين رستو کېدونکي د نه کونه یا امخکینی قوم قومونه چې تیر شوی دی الله یا غم ما ته معلوم دي او دا غو عملونه او دا رستو چې تاسو کم خلق راتلون کې دا مال الله ما ته معلوم دي و ان ربک و یحشرهم ما یقینا رب ستا یحشرهم راجمه پکې دی ولرا انه حکیم یقینا الله حکمت ولا علیم پوره ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړل انسان من صلصال دا کړنګیدون کې من حمائن دا توري مسنون هغه خمره کړی شوی خټینا والجان او ما جان فیره خلقنا او پیدا کړی دی موږ من قبل مخکې د انسان نه من نار سموم دا اور ګرم نه و اذ قال ربک کله چې ویل رب ستا للملائکه دی ملائکه ته انی خالق بشرا زه پیدا کوم کې من انسان لره من سلسال دا خاورې کړنګیدون کې من حمئن دا توري مسنون امیر کړی شوی نه پیدا سوی تو کله چې برابر کوم دلره ونفخت فيه په کوي حکم پای کې می روحي د خپل حکم نه فقعوا له نشیدی ته ساجدین سجده کوونکی بس د الله امر دی سجده ملای ادم ته شوی ا الله امر کړی دی چې الله وی دي ته کوي چې دا ته کوم د الله د امر تابع او دیم دا فقعوا له شیدا په طرف ساجدین سجده کوونکی کعبه نه و هغه ټیم کې کعبه ولدا وګرځیدا څو ګرځیدا اته ولې ځان کعبه شو لکه اوس مسجد کو الله ته کو کعبه ته کو الله ته کو په طرف د کعبه کو پس سجد الملائکه سجده وکړه پرشتو کلهم ټولو اجمعون په جمع باندې اجمعون ځان ځان سره غونډې نه اړولې الا ابلیس مگر شیطان و نغړه بیمار به دس بهنو یا د سیدی ټیم بنو نه نه مړه یو خبره نه بیمارو او نه د اودس مسله او نه سو سیدی ټیم نو ابا انکار یو کوچ نه کومه ابا انکار کو یو کو نه چې سیدی ما ساجدین د سیدی کوونکو سره قال یا ابلیس والله ورته له شیطان مالک سو شو تعالی لا تكون چې نشوي ته ما ساجدین د سیدی کوونکو سره ولې دې سیدی دې سیدی کوونکو سره ونه کړه قال دوی لم لم اکن نه یم زه لاسجد چې سجده وکړم لبشر انسان ته خلقته چې تا پیدا کړی دی لره من صلصال دا کړنګېدونکي من حمع د خاورې مسنون د خمیره نه ته د خټې نه پیدا کړی زما نسب ته نه ګورې ته زه نوراني صاحب مې سم ښایسته ښکلی پړقېږم رڼا کوم او دا د خټو نه تور دی پیدا کړی دی د تور خټونه او زما ته دې ته دا وګه قال لا الفخرج زمينا د دې جنت نه په ان کرجیم یقینا یې به تر ټلې شوی و ان علیک یقینا وی و پتا باندې لعنت لعنت الی یوم الدین تر قیامت پورې قال دوی ربي دعا کوي او دعا الله قبول کړه وي زما دعا نه قبلي قال ربي ویلی شیطان رب زما فانظرني مهلت را کما ته لا یوم یبعثون د ورځې د پورته کېدو پورې آرامي په دعا کې چل کوي قال پورته کې چې مر نه بشم قال الله ویلی په انک یقینا ته من المنظرین د مهلت درکړې شونه الا یوم الوقت معلوم هغه وخت دا ورځ معلومه تا چې هغه د دنیا پانا ده مرګ د ټول عالم دی نو ته به هم پکې مړ کېږي قال رب بما غويتني دی ویل قص رب زما په سبب دا چې تا گمراه کړم زه لازینن لهم خسته بکم دیو ته په ارض پزمکه کې د دنیا د شیزونه ولا اغوینهم خامخا گمراه بکم دیو لره اجمعین ټول قسم خړې ټول به جانم ته بوزم نو پته وته نو چې تبلیغان به ټول جنت ته بوزي شیطان وی ټول به جهنم ته بوزما او تبلیغان وی نه ټول جنت جا جنتی بنجای دواړه په شړو روان دي دیم خورغود لګیا دی نو جنت ته ټول بوزي نو ویل الله دا صالحین نیکان خلک نه ویل کړي استا په اختیار کې دي خو خپل کوشش دا وی چې زه ټول کوم او تبلیغان وی ټول جنت ته ځنو دوړه غویان پدې دي چې الله پاک جهنم د پرم خلق پیدا کړی او جنت د پرم پیدا کړی ټول جنت ته بنځي ټول به جهنم ته بنځي وای نه الله وی دا وعده د جهنم سره کړو چې زه به تا ډکوم کنه ان الانس والجن اجمعين انسانانو پیریانو نه مدل ډکوم الا عبادك مگر بندگان ستا منهم خو دې پکې بیا ګوره دا استثناء کوي الا عبادك مگر بندگان ستا منهم د دین المخلصین چون کړی شوی خاص تا بندګان هغه چې تا سره مینه محبت دی په تار سره قرباني الله نو پاغو باندې زما زور ورنه رسی قال هذا صراط علی الله وی دا لار د ماته مستقیم نیغه برابر ان عبادی یقینا زما خاص بندگان چې لیس لک نه وي ستاده پر عالم پاو باندې سلطان سغلب او زور الا من اتبعک مگر هغه څوک چې تابعداري وکړي ستا من الغاوین د سرکشو نه نو هغه باندې به ته سورېږي او ګرځي به پې و ان جهنم لموعدهم جهنم زید د دیو دی اجمعین د ټولو لها سبت و ابواب دی جهنم د پاره و طبقې دي و دروازې دي نو هر دروازې سره جدا جدا طبقه ده نو ځان ځله جیلخانه ده نو لکل باب د هر دروازې د پاره منهم د انسانانو د پیریانو نه جزء نه حسابي مقسوم مقرره هغه باندې ورنه نوځي لکه څنګه چې د جنت د پاره د جنت د اته دروازې دي هر دروازې د پاره ځان ځان خلک بیا و پی ورځي یو پکې ریان ده باب الریان د باغی به صرف صائمون خالص روزه دار د الله بندگان دی ورنه نوځي او به ته به ولاړ مرحبا او اوازونه کوي راځي راځي دغه شان سبا د صدقې د زکاتونو څخه د منځونو دروازې سبا د روجو دروازې پاغي خپل خپل عمل په دغه باندې ورزینو د جهنم هم دغه شان ان المتقین فی جنات و عیون بس دی.